بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د مسلمان انسان د غړو ساتنه له زړه نه پرته د بدن هغه غړي چې په ګناه کولو او نه کولو کې اغېز زیات دی هغه ژبه غوږونه سترګې ګیډه او شرمګاه دي چې زه غواړم په نننۍ خپرونې کې د دې غړو د ساتنې لارې او چارې په لنډه توګه تاسو ته وړاندې کړم د ژبې ساتنه ژبه په غړو کې زیات سرکشي کوونکې نه تابع کیدونکې زیات تجاوز او فساد کوونکې غړی دی سفیان بن عبدالله رضی الله عنه وایي چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایه چې ای د الله رسوله پر ما باندې له څه شي ډیر ویریږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله ژبه مبارکه ونیوله او ویې فرمایل چې له دې څخه ځکه ژبه ده چې انسان د هلاکت او د تباهي کوهي ته ورغورځوي امام غزالی رحمه الله فرمایي د ژبې په ساتنه او حفاظت کې باید انسان پنځه اصوله مراعت کړي د ژبې په ساتنه او حفاظت کې باید انسان پنځه اصوله مراعت کړي که دا پنځه اصوله دې په نظر کې ونیول نو خپل ژبه به وساتي او که ونه نیول نو ژبه به بیا خطا وي اول د ژبې سموالی د نورو غړو سموالی دی او د ژبې کوږوالی د نورو غړو کوږوالی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سهار مهال شي نو د بدن ټول غړي د ژبې تابع شي او ورته ویي چې د الله څخه وویرېږه که ته سمه شې نو موږ به هم سم شو او که ته کږه شې نو موږ به هم کاږه شو د دې معنا دا ده چې د ژبې غږېدل او خبرې کول د انسان په غړو کې د هغې د توفیق او یا د ښویېدنې سبب ګرځي لکه مالک بن دینار رحمه الله فرمایی کله چې دې په زړه کې سختی او قساوت په بدن کې سستیا او په روزي کې محرومتیا ولیدله پوه شو چې زړه مې سخت دی او په بدن کې د غفلت او سستیا وه او په روزي کې د محرومتیا وه نو په دې پوه شه چې په داسې څه کې د خبره کړې ده چې هغه کې تا ته فایده نه رسي او همدارنګه د ژبې په ساتنه کې باید انسان خپل وخت وساتي ژبه په نارواو او په فحشاو باندې خلاصه نه کړي او په دې کې شک نشته زیاتره هغه څه چې انسان یې بې له ذکر د الله څخه وایي هغه لغوه او بیکاره خبرې وي او د خپل وخت په هغه باندې ضایع کوي نو که یو انسان خپل وخت وساته او د خپل د مسئولیت کم مسئولیت چې دې ته په دین کې راجع دی د هغه احساس یې وکړه نو په دې کې شک نشته چې د هغه نه به الله راضي شي او د خپل ژبه به وساتي دریم د نیکو عملونو ساتنه که څوک خپله ژبه ونه ساتي او زیاتې خبرې کوي نو هرومرو به د خلکو په عیب ویلو کې اخته کیږي نو قدرمن اوریدونکو دا به تاسو ته هم په تجربې سره ثابته وي هغه انسان چې ډېرې زیاتې خبرې کوي په هر مجلس کې چاته وار نه ورکوي یا هغه زمونږ خویندې چې په هر مجلس کې کیني د چا خبره نه اوري خپلې خبرې کوي نو خامخا به هغه د خلکو کو په عیب لټولو کې د خپل ژبه خلاصوي او په دې ټولو عیبونو کې غیبت کول چې غیبت خو خامخا د خلکو عادت ګرځېدلی غیبت کول د داسې تباه کوونکي تندر حیثیت لري چې طاعتونه سوځوي او همدارنګه د غیبت کولو مثال داسې دی لکه په خپل منجنیق کې چې د خپلې نیکیانې واچوي کله لویدیځ طرف ته کله ختیځ طرف ته او کله شمال او جنوب طرف ته په هغې باندې وارونه کوي او د خپلې نیکیانې شیندي راشئ د هر څه نه مخکې د خپل عیبونو ته متوجه شئ د خپل ژبه وساتئ د خپل سر په خپل ګریوان کې ښکته کړئ چې زه څومره عیبونه لرم زما د دې عیبونو پرده الله کړې ده نو راشه د بل چا په عیب باندې پرده واچوه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی هغه انسان چې د بل مسلمان عیب پټ کړي نو الله به په آخرت کې د هغه په عیبونو باندې پرده واچوي خو نن ورځ ټوله ورځ که زموږ خویندې دي که زموږ ورونه دي په دې کوشش او په دې کنجکاو کې دي چې څنګه یو مسلمان بې عزته کړي او د هغو عیبونه نورو خلکو ته ښکاره کړي حسن بصري رحمه الله ته چا وویل چې حسن بصري فلانی انسان د ستا غیبت کوه نو حسن بصري یوه لویه ټوکرۍ د خرماو نه ډکه کړه هغه چا چې د حسن بصري غیبت کړی و دا هغه ته واستوله او دا یې ورته ویلې چې ځکه تا ټولې نیکۍ ما ته ډالۍ کړې وې، خپل نیکۍ دې ما ته رالېږلې وې، نو ځکه مې دا خوښه نه کړه چې د هغې بدله زه در نه کړم، نو د هغې په بدله کې ما تا ته یو ټوکری خرما در واستوله. او همدارنګه عبدالله بن مبارک فرمایي، که چیرې زه د چا غیبت کوونکی وای، نو خامخا به مې د خپل مور غیبت کړی وای، ځکه چې هغه زما د نیکیو ښه حقداره ده. یعنې مطلب دا چې د چا غیبت کوې، د ستا نیکي به الله هغه ته ورکوي. نو عبدالله مبارک وایي، عبدالله بن مبارک، چې مور په ما باندې ډېره زیاته حقداره ده که نو ما غیبت کړی د مور غیبت به مې کړی وای چې الله زما نیکیانې مور ته ورکړي وای نو که غواړئ چې د نیکیانو نه خلاص شئ په دردونو او په غمونو باندې اخته شئ نو بیا غیبت ته خوله خلاصه کړئ په غیبت باندې نه الله ته متوجه شئ د الله نه ویرېږئ او تل لپاره دا کوشش کوئ چې زه د اسلام په دین کې څه مسؤلیت لرم د یو مسلمان په صفت باندې په اسلامي کورنۍ کې په اسلامي ټولنه کې زه ژوند کوم زما مسئولیت څه دی دا نه چې کله یو څوک یاد کا څله کله یو څوک یاد کا او په هغه پسې لامده او وچ وتړه او دروغ په هغه پسې وایه چې دا مرض نن ورځ زموږ په علماو کې هم پروت دی الله دې زموږ سره ورته هدایت وکړي څلورم له دنیوي آفتونو څخه سلامتیا لکه څرنګه چې سفیان رحمه الله ویلي دي په ژبه دې هغه څه مه وایه چې خپل غاښونه دې ورباندې ماتوي او همدارنګه علماو فرمایلی دي ژبه دې مه پرانیزه چې کار به دې خراب کړي او په یو شعر کې فرمایي احفظ لسانک لا تقولو فتبتلی ان البلاء موکل بالمنطق ژبه دې وساته ویل مه کوه چې په ازمایښت او مصیبت کې به واقع شي او بېشکه چې مصیبت په ویلو د خبرو په ځای باندې مقرر دی نن چې ګډې وډې وایي د خلکو غیبتونه کوي او د خلکو د عیبونو پرده پرانیزې لوڅوي الله به دې په مصیبت کې گرفتار کی په ابتلا او امتحان کې به دې راولي بیا به خلاصون نه لري پنځم د ژبې ژغورنه په دې باندې چې د آخرت آفتونه او عذابونه یاد کړي ځکه کومه وینا چې ته کوې دا وینا به یا حرامه وي او یا به بېفایدې وي که وینا دې حرامه وي نو په هغې سره به د آخرت له داسې عذاب سره مخ کیږې چې توان به بیا نه لرې او که خبره دې بېفایدې وي نو عملنامه به دې بېځایه ډکه کړي او بیا دغسې عملنامه د الله په وړاندې د خلکو او ګواهانو په حضور سره خپله دې لولې نو باید هغه وخت را په یاد کړې او عملنامې ته دې داسې څه ونه لیږې چې بیا به پرې د آخرت په ورځ د الله په حضور کې او د ټولو ګواهانو په حضور کې په هغه باندې شرمیږي او بیا به حیا درځي نه راشه ژبه په خیر باندې خلاصه کړه ژبه په نصیحت باندې خلاصه کړه ژبه په امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې خلاصه کړه دا نه څه د چا غیبت وکړه چا پسې تهمت وکړه او چا ته بدې ردې ووایه چا ته شکنځل وکړه دا مسلمان سره مسلمانې خور سره اصلا نه ښایي نو که ته غواړي چې ژبه د خپل وساتې نو خپل وخت دې وساته د نیکو عملونو ساتنه دې وکړه او آخرت او د آخرت عذاب ځانته یاد کړه د غوږونو ساتنه لکه څرنګه چې له ناروا خبرو کولو ځان ساتې باید د هغې له اوریدلو هم ځان وساتې ځکه چې اوریدونکی له ویونکو سره شریک ګرځي بل دا چې اوریدل د زړه وسوسې او سوچونه راپاروي او چې کله زړه په وسوسو او سوچونو کې مشغول شي نو بیا عبادت ته پکې څه ځای پاتې کیږي که په یو مجلس کې څوک بده خبره کوي هغه ته اوري نو هغه ویونکي ته چې الله رب العزت څومره ګناه ورکوي عذاب ورکوي تا ته به هم درکوي ته د یو مسلمان په صفت باندې اوچت شه هغه د بدو خبرو نه منع کړه او ځان او هغه د الله د عذاب نه وژغوره نو خبرې چې د انسان زړه ته د اوریدلو له لارې راځي د هغه خوړلو په شان دي چې د خولې لارې ګیډې ته راځي کومه خوراک چې انسان کوي د خولې لارې ګېډې ته راځي هغه څه ضرري وي او څه فایده مند وي ځینې ګټور وي همدارنګه هغه خبرې چې ته د غوږونو د لارې اوري که هغه نیکه خبره وي هغه به تا ته فایده منې او ګټورې وي او که هغه بدې خبرې وي د ستا دنیوي ژوند هم خرابوي او د ستا اخروي ژوند هم خرابوي هغه به زهرجنې وي هغه مضره خوراک که ته وخورې د هغه د صفایي امکان شته دی ډاکټر سکه به ولاړ شي او څه وخت لپاره به د هغه تاثیر پاتې شي بیا به لرې شي خو هغه خبرې چې د غوږو له لارې زړه ته ننوځي کیدای شي چې ټول عمر پکې پاتې شي او هیڅکله هیرې نه شي که خرابې او ناروا خبرې وي نو بنده به همیش ورسره په تکلیف کې وي او د هغې له امله به یې په زړه کې نور تکلیفونه او وسوسې هم پیدا کیږي او که چیرې یو څوک غوږونه له ناروا او د لایعنی او د چټلو خبرو څخه وساتي نو له هغه تکلیفونو نه به هغه په آرام کې وي هوسا ژوند به کوي راشه د خپل د غوږونو د لارې نیکې خبرې واوره د الله کلام واوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واوره په دې خپلو غوږونو باندې فحشا منکرات ناروا خبرې ماوره کنې ټول ژوند به دې په تکلیف او په مصیبت کې بیا تیر شي تل لپاره به تا ته دا ضرر درسوي الله رب العزت د مؤمنانو او خپلو خاصو بندګانو په صفتونو کې دا هم ویلي دي چې هغوی په باطلو کارونو کې نه مشغولیږي او نه چټي او عبس خبرې اوري الله رب العزت فرمایي په سورة الفرقان کې والذین لا یشهدون الزور و اذا مرو باللغو مرو کراما بندگان د رحمان بندگان د الله هغه کسان دي چې باطلو کارونو او د دروغو ګواهیو ته نه حاضرېږي او کله چې عبس او مجلسونو باندې تیریږي نو د هغو نه مخ اړوي او ځانونه ورڅخه ساتي امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب مدارج السالکین کې لیکي چې محمد بن حنفیه رحمه الله وایي له لغوه او چټي کار څخه مراد سندرې دي او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایی چې الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء البقل سندرې اوریدل په زړه کې منافقت داسې رازرغونه کوي لکه اوبه چې سابه یا ترکاري رازرغونه کوي نو سندرې او ټنګټکور او د شیطان آلات سندرې اوریدل او د ټنګټکور آلات د شیطان له هغو لویو وسایلو او لارو څخه دي چې د انسان زړه پرې فاسدیږي بیا د الله ویره په هغه زړه کې نه پاتې کیږي همدارنګه الله رب العزت په سورة لقمان کې په شپږم آیت کې فرمایي ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین الله وایي ځینې له خلکو هغه دي چې له حق څخه اړوونکې او عبثې خبرې اخلي د دې لپاره چې په ناپوهي سره د الله له لارې څخه خلک واړوي او د الله آیتونه په مسخرو او په ټوکو سره ونیسي نو د داسې خلکو لپاره سپکوونکی عذاب دی داسې خلک شته چې تل لپاره په دې هڅه او په دې کوشش کې دي چې د اسلام مقدس دین نه خلک واړوي کله یهودیت کله عیسویت او کله منافقت ته دعوت کړي مفسرین کرام وایي چې لهو الحدیث ټول هغه عبس خبرې دي چې بنده د الله له عبادت او ذکر څخه اړوي مراد د لهو الحدیث نه ټولې هغه خبرې دي چې بنده د الله له عبادت او ذکر څخه اړوي لکه دروغ و قیسې کول خندا راوستونکې خبرې خرافات سندرې او داسې نور او هغه څوک چې په مجلس کې یوه خبره کوي چې نور راته وخاندي په هغه خبره باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې لعنت ویلی یعنې چې داسې خبره کوي چې نور درته وخاندي رسول الله په هغه انسان باندې لعنت ویلی د اوسني وخت له فتنو څخه یوه هم د زنا او د هغې د وسایلو زیاتوالی دی چې موسیقي یعنې فاحشه موسیقي او بېباکه سندرې په دې کې شاملې دي نن سبا ډېر خلک په داسې ګناهونو کې اخته دي او ځینې خلک خو د زنا دغسې وسایلو ته ناروا نه وایي چې په دې توګه هغوی د محمد رسول الله د هغه حدیث مصداق وګرځېدل چې رسول الله فرمایي لیکونن من امتي قوم یستحلون الحر والحریر والمغاصف زما په امت کې به داسې خلک وي چې زنا د وریښمینو جامې او د موسیقي آلات به هغوی حلال ګڼي يعني الفقير بحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويدع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی زما په امت کې به داسې قومونه وي چې زنا به حلاله ګڼي اخلاقي فساد به حلال ګڼي د وریښمینو جامې به سړیو ته روا کوي شراب او د ټنګ ټکور آلات به هغوی روا بولي له دوی څخه به داسې خلک هم وي چې د یو اوچته غره په اړخ کې به میشت شي د بیګا په وخت کې به دوی ته خپله هغه رمه ورګرځي چې د سبا په وخت کې د شپونکي په واسطه هغه څرولو ته بوول شوې ده دغه مهال به یو فقیر سړی ورته د اړتیا پوره کولو لپاره راشي نو دوی به ورته ووایي چې مونږ ته سبا راشه خو الله تعالی به یې په همغه شپه کې تباه کړي چې سبا ته به هغه پاتې نشي او هغه غر او ودانۍ به هم پرې راوغورځوي او نور د دغسې عملونو والا خلک به تر ورځ د قیامته پورې یعنې مسخه شي یا به د هغوی نه شادیان او بیزوګان جوړ شي او دوی به خنزیران جوړ شي او دوی به په دنیا کې سرکوزي وګرځي مراد د مسکېدلو نه یا به حقیقي وي او یا دا چې کنایه ده د هغوی د اخلاقو له تغییر او د بدلون څخه لکه چې فتح القباري دا ذکر کړي بل حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه بخاري او مسلم دواړو نقل کړی دی چې زما په امت به داسې حالت راشي چې د هغوی چهرې به بدلې شي نورانیت به ترې ختمې شي صورتونه به مسخه شي د اسمان نه به په دوی باندې کاڼي وورېږي دا په هغه وخت کې چې دوی کې قنیات زیات شي یعنې په هغه کې آوازخانان چې نن ټول سندرغاړي او سندرغاړي دي څو ورځ ته بلې زیاتیږي او په دوی کې د موسیقي آلات ډیر شي او په دوی کې شراب نوشي او د وریښمونو اغوستل زیات شي نو په دې وخت کې د الله د عذاب انتظار باسي همدارنګه زینب بنت جحش رضی الله عنها فرمایی استیقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو یقول لا اله الا الله ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها قيل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر الخبز زينب بنت جحش رضي الله عنها فرمي يوم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخوب خوب څخه حال کې دار شو چه مخ ببارك سور و او رسول الله دا ویلې چې لا اله الا الله دا کلمه یې د تعجب یا افسوس په اساس ویله رسول الله ویلې چې هلاکت او تباهي د عربو ته له داسې شر څخه چې هغه شر ډیر نږدې دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې نن ورځ د یاجوج او د ماجوج له دیوال څخه په دې اندازه دیوال پرانیستل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل غټه ګوته او ورپسې د تشهد ګوته یې سره حلقه کړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل شو چې یا رسول الله آیا موږ به تبا کیږو په داسې حال کې چې زموږ ترمنځ به نیکان خلک موجود وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هو چې کله فساد او منکرات یعنی زنا او د هغې اسباب زیات شي په هغه وخت کې به بیا تاسو تبا کیږئ نو قدرمنو اوریدونکو دا هغه وخت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې زما په امت به داسې زمانه راشي چې هغه به سهار مسلمان بیګا ته به کافر وي بیګا به مسلمان سهار به کافر وي نو باید چې په داسې وخت کې انسان الله ته متوجه شي د الله رب العزت دین طرف ته مخ راواړوي د خپله ژبه د خپله غوږونه ژبه د ناروا ویلو د فحشاو د منکرات ویلو نه وساتي د حق په نامه یې خلاصه کړي، د الله د کلام په تلاوت یې خلاصه کړي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په وینا باندې یې خلاصه کړي. همدارنګه غوږونه دې ته کیدي چې د الله کلام واوري، نصیحت واوري، امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري، په دې باندې د محمد رسول الله احادیث واوري، په دې باندې حق واوري، په دې باندې رښتیا واوري، دا نه چې ټوله ورځ غوږونه موسیقي، سندرو، بدو ردو ته ایښي او په دې باندې غیبت، تهمت، منکرات او فحشا اورو چې بیا به هم دنیا ذلیله او هم آخرت ذلیله، په دنیا کې به له نیکیو خلاص سو او په آخرت کې به د الله حضور ته به شرمنده ولاړو. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، د هغو اعمالو توفیق چې په هغه باندې الله عزت د دنیا او عزت د آخرت زموږ په برخه کوي. نو خپله هم احساس د مسؤلیت وکړئ قدرمنو اوریدونکو ورونو او خویندو او هغه ماشومان چې ستاسو په کورنۍ کې ژوند کوي هغه دین طرف ته وهڅوئ د ماشومانو مثال داسې دی لکه لمده لښته چې هر طرف ته تاوی هغه تاویږي د اوسنی د الله دین طرف ته تاو کړئ د الله کلام ته یې کښېنوئ د رسول الله احادیثو ته یې کښېنوئ چې د هغو پایلې او د هغو د اعمالو پایلې هم نیکې وي او تاسو ته د هغه اجرونه او ثوابونه در ورسیږي انشاءالله په بلې خپرونه کې به د نظر په ساتنې باندې وغږیږو نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو مل ویلی مبارک را پسې دا رنګ زمان تشنم به د اسلامي ماضي رسم د قرآن